داسې وایي جزاک الله وخت لا درګه دا ان شاء الله چې نه راځم خلاص بخلاف المعاملات حضرت فرمای بخلاف المعاملات ولی لأن الكافر لا يمكنه المقام في دياره کافر زمو ملکونو کې اوسې کې نه اوسې هلته ذمه ورکړې ده خراج ورکوي مسلمانانو له نو څنګه به وشي الا بالمعامله ته خو به اخلي که به نه اخلي خو به که به نه کړو دا ظالم دی یا د نو ولې لأن المعاش لا يكون الا بها تاسو بغیر علاقه د معاملې نه کیږي نه ولا يتهيأ اسانه ده له دلره المعامله الا بعد قبول قوله چې قوله قبول ځکه عدالت نشته کنه البته تمیز او عقل نشته خلا فکان فيه ضروره نو فکان سن فيه په قبول د قول د فاسق او کافر په معاملاتو کې ضرورت نه جهات را ضرورت نه الذريه طبيع المعذوره فيقبل نو قبول مش قول کافر او د فاسق ولا يقول قول المستور یو سره هغه پته نشته چې دا عادل ده او که فاسق ده په معاملاتو کې خبر قابل اعتبار ده البته دیاناتو کې خبر پرې کې ظاهر روایت دا چې د خبره قابل اعتبار نه ده البته بعد روایت دا چې قابل اعتبار ولا يقبل قول المستور ولا يقبل لمش قبل قول المستور الذي لم يعلم عدالته ولا ولا فسقه في في ظاهر الروايه وعن ابي حنيفه تاسو ما ویل ظاهر روایت هغه ته چې په شپږ کتابونو کوم روایت راغلی هغه ظاهر روایت مقصود ته زیادات ته جامع کبیر جامع صغیر سیر کبیر سیر صغیر ايش وانا ابي حنيفه انه يقبل قوله فيها بدياناتك وليد جريا على جريا على مذهب رجعته يطلب الامام ابو حنيفه فقه المذهب انه يجوز القضاء به جائز ده القضاء قضاء به وقول مستور الحال باندې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای یو مستور الحال شاهد چارا واستلو شاهدی ورکړه چې د عدالت د فسخ پته نه لګي قاضي به د شهادت نه رد کوي چې ته مستور الحالي په مدالعه به حکم کوي البته که مدالهه چې کوم خصم ده هغه ویل چې زه د شاهدی نقل نه منم په ما باندې ولې ځکه دا مسوله هار ده چې کې پیژنې چې دا عادل او فاسق ده بیا به قاضي حکم نه وربنه کی البته بظاهر چې څو پر دې مسوله حال حکم کوي قاضي د سونه وته چې ته مستور حاله ولې ځکه د د ظاهر شاهد دی چې د عادل دی څنګه سم نور باطنه خو خدای خبر البته که خاص امر دوک چې دا د شاهد نه منم بیا بالا کوي د قاضي په دبان حکم نه کوي څو پر عدالت ثابته خلاص وفي ظاهر الروايه هو مستور حال والفاسق سواء دا برابر دي خا اوس دا چې دو خبر ورک په دیاناتو باندې عادل هم نشته او د مخبر له ضرورت هم ده نو دوی به څه شل کوي شریعت وایي موږ به د تحرا لکه اجازه ورکړو یو تحرا د اجتهاد ده ما خبر فيه یو تحرا ده یو اجتهاد ده اجتهاد مجتهد کوي او تحرا هر احد کولای شي هر څوک کولای شي مجتهد الکه اخراج د علت کوي مجتهد اخراج د علت کوي لکه مقیس علیه نه مقیستا او په تحرا کې اخراج علت ملت نه لکه خالص سوچ پکې حلال او مردار مشتهي لکه ضرورت وي یا څه خسرې شي حتی یو تمن معتبریږي فیم اکبر رایا غالب رایا کرایا غالب رااله چې لکه رښتیا وایي عادل ده او که غالب رایا دا چې دروغ وایي خبر باندې عمل نکي ان كان غالب رايا على صدقها صدقهما فيقبل قولهما وإلا فلا قال ويقبل فيها فديانات قول العبد والحر والأمة إذا كان عدولا لأن عند العدالة الصدق راجح شعديلي نور غلام واري حريته من زمان إذا اتفقنك شعديلي عدالة لأن العدالة لأن عند العدالة الصدق راجح روح د عدالت کې صدق د مخبر د راځي د پکې زبان والقبول لجهانه قبول الک د صدق علی کله صدق راځي وي او کذب مرجوه مغلوب وي فمن المعاملات ما ذكرنا فاز بعض المعاملات نه چې موږ ذکر لکه شراء اذن مخکې نو چې ذکر شو ومنها التوكيل دا ته سره راغی د توي ویل جیت پلاني وکیل مقرر کړل استاخوخه کې د خبره مني او کینه مني الزام نشته پکې کمني کینه مني کدو منلو څومره معاملات تا کوله دا دا وکیل نه ویل چا وی د موکل د پاره دی که بعد کې فتوا لګره چې دروغ ویل دي بیا به وکیل تاسو سره لانجه نه کوي د دې مخبر سره به څه کوي لانجه کوي څه شموله ومن الديانات الاخبار بنجاسه الماء رسول تعالی نه جدا او مردوري دي څه دي مردوري دي نو دا مخبر به مخبر له به الک او د سنور باندې کې ځکه چې مسلمان له عادل ده دا اختیار یې درو نه وای نو جهاد ته صدق پکې رښتونه د پنجات المال پر جسر وسو کا ځف کوي نو څه چل بو کې تیمم تیمم به یو داس به نه کوي ولو كان المخبر کدا خبر ورکون کې پر نجاست تمام باندې فاسق او تیز جرا او عمر دوری دي کنه یا مستور حاله تحرى دا مخبر له با سوجو کی فکر بو فین اکبر فین کان اکبر راي انه صادق چې اختیاوي دا ابو مردوري دي يتيمم لتيمم به وهي ولا ان غالب ظن دا دليل الشرعي ده ځنې غالب شریعت کې دا دلیل شرعي ده دا د سوره کتاب ته چې نجاست ته وو په دلیل شرعي باندې ثابت شي او چې نجاست ته وو په دلیل شرعي ثابت وو باندې او دس ولا توزع به او دس بنکی خو لیکن یو صورت دا ده وین اراق الماء ثم يتيمم كان احوط کله چې چلو کې شاول او بواړه ولې توي کړل او دا غیر بعد تیمم واه بیا صحیح ده ولی ځکه چې دای او بواړوي په دې وخت کې دای فاقد الماء شو څه فاقد الماء او بنشتا چې دې سره بهر حال تسال لکه تیمم کوم شو مثلا او کوبه موجود دی دای تیمم وهي ممکن لکه دې سره دروغ ویلی او مرجو احتمال خو ثبت چې وبني مردار نه ویل کې پات کې دی اسی دی ویلی خو شو مثلا نو دی وجنه چې اوبو توي کې د بیا ته غیر قادر الک فاقد الماء شر فاقد الماء پر تیمم بالکل الک په هر حال من جميل وجه جائز مش مثلا تنسب كان احوط ولان احتمال الكذب موجود منه فيكون الماء طاهر وما العداله يسقط احتمال الكذب اعتراض ده یو مسلمان ده او عادی ده فاسق نه ده تا ته خبر درکا په نجاست ته وبو باندې هم تا ته شریعت وای ته به تیمم وای او داس باندې کې قالته وبو نه اړای هغه د احتیاط له حکم رانه کله چلته وواله ځکه احتمال خدا چې مسلمان دروغ وای یادنه اوس مسله باندې او په دې صورت کې چې دا فاسق تا ته خبر درک چې دا وبسدي مردوري دي ها او تاسو کوم دا لکه ته حرام وکړل هم یقین لرل چې مرداري دي ته به لکه وای بهتر دا علي احتیاطي حکم دا چې پیر او بو توي کواړه بیا ته مو ته په اول نسبت کې د بو اول نسبت دا یو عدالت ته د مخبر یو تحراده عدالت دا بالکل هغه کذب خو ختمي عدالت ته مخبر هغه احتمال چې زه هم پکې ختم سه ته د خبر من جميع الوجوه څه شول کوي صادق شو او په تحراکي تحراکي کذب ختم شو خو احتمال کذب وسهم پاتې خو خور پښه ولی ځکه د عدالت ته مخبر د ذات سره تعلق لري سره ذات سره او تحرار مخبر د ذات سره تعلق لري تاسو سره تعلق لري او مجتهد کله کله خطا کوي کله کله صحیح کوي ها کله چې تحرار خطا کوي کنه ها کا شکر سنه دی وای ها ول عدالت يسقط ختمي احتمال لك اذا كذا خو ختمي بلکې ها احتمال هم ختم کی فلا معنى للاحتياط بالقراءه فائدہ نشته په احتیاط په تویولو د اوبو کې په صورت اول کې چې خبر مسلمان عادل ورکی اما تحرا فمجرد السن تحرا خو مجرد ګمان ده او له ګمان سره کذب ختميږي ستا ګمان راغی غالب ګمان راځي اختیار وي او مرداري دي البته کذب ختم شو خو احتمال کذب اوس هم ترې موجوده نو مساوات من د عدالت او د طهارا کې نشته نو فلهذا طهارا په صورت کې په وګوره ځبانه به لکته مو ولو كانت پر رايه کچیر غالب رايه لکه د مخبر له چې انه دا مخبر کاذب ده يتوضع به ولا يتم تيمم ده عدم تيمم ده هذا جواب الحكم ده حكم شرعي ده فاما في الاحتياط احتياط ده چې پر یو او دس وکړه خدا او دس نه بعد بیا تيمم ووها خوش مثلا خالي په او دس باندې اکتفا مکو کېږي چې ته په طهارت غلط شوی وي اوس اگر که د تا په دې طهارا سره هلکه وایه د ده صدق ختم شو کذب غالب شو او احتمال صدق خو شته که نه چې دی رښتیا ویل که او بل درو هغه مردورې وي او څو پوهې که نه پوهې ولهذا چې کله تیمم ووهې او دس وکړي او دس نه بعد بیا څوک چې رېږ د اوبه مرداري کوم شي نو بیا وروسته به تیمم خو به ټیک شي کوم شي مسله فأما في الاحتياط يتيمم بعد الوضوء لما قلنا تم تعرف مجرد الظن فكان في احتمال الخطأ هي رب ومنها بعد ديالاتنا الحل والحرمة حل أو تدلك حرمات حكومة حل وحرمات تزمني نوی که چې نوی بیا خبره فاسق پکې معتبر ده د کافر پکې معتبر ده خو چې هغه دیانت سوي صحیح وي او بلاغه ومنها الحل والحرمه اذا لم يكن فيه زوال الملك چې کله زوال لسنوي پکې دمي پښتو پی کنه پی تاسو ما شویل یخبر یقبل فيهما خبر الواحد العدل دی انا چې خبر د واحد عدل پکې معتبر ده د دې ندرې سره ته جوړ شول او قربان خېلو ما ته ګور څوک او قربان خېلو ما ته ګور اے دینه درې سره ته جوړ شو یو هغه دیانات چې هغه په ذمه لاله کې معاملات دي هغه هغه کې خبره واحد معتبر د عاقل او ممیز دا هغه دیانت محض دي چې په هغه کې زوال د ملک نه وي اصلي دیانت محض وي په هغه کې خبر د واحد معتبر ده چې عدل وي او که دیانت پکې الزام د زوال د ملک په غیر باندې راتلو په هغه کې بیا عدد هم شرط او عدالت هم شرط اوس مسله وخت ډېر دی څومره ټیم دا ډېر اسان څه دی ومن دعا الى وليمه دعوت وليمه ده ولا دعوت پر شي اوسو او طعام یا عام دعوت سمه لعبا التلوبي کیږي لوبي کیږي لهو لعب غیبت کیږي دروغ ویل کیږي د مسلمانانو خلاف میټینګ کیږي او غنان یا سندري وی ډول باجي ډول باجا هم فلا باس بان يقول ورا لكين وياكل ځان تختکا مور کزان الکه ودی فتوا نه رکا پلان نشي قال ابو حنیفه امام ابو حنیفه فرمای رحمه الله ابتلیت بهذا زمو تراسم پدی باندې مړه ته نیو ځلې چې ډولونه والکې ډول با جواب پکې ها فصبرت پس ما صبر کړو وهذا ولا حكم ثابت لان اجابه الدعوه قبل ول دعوت دا سنت في صلب دعوت در کې به قبله کله په حين دعوت کې ورته عذر پیش کړ ایشره قال عليه السلام من من لم يجيب الدعوه سوچ قبول نکي دعوت فقد اصاب القاسم دل حضرت رسول الله برکنا فرمانه وکړه فلا يتركها نما فلا يتركها نه دی پرېږدي دا مدعو هذا دعوت لما لجات د هغې لعب او غنا اقترنت چې پیوسته شوې ده به په دې دعوت پورې من البدعه هغه بدعت من غیره د بل چا طرف من غیره کصلات الجنازه من جنازه واجب الاقامت وإن حضرتها النياحه اگر که جنازه تاغه په کرای باندې په زړه راولي هغه خزه تی هغه زاړي سي زړه نه ورځي هسي چغي وایي دا به خلک وایي سي مړو چا په زړل نو دومره څوک نه وشي سترګې پسې لمبې کړې وای هر خلک پښتانه وایي چې بیا پردی ښځې راولي خاص کر د بیاتو کې دا عادت دي راځي چې غم ورسره وزاړو څه ورته وایي راځي چې ورسو غم ورسره وزاړو دا غریب که خځې خو خیر که سړی وو په کټ کې پروت دا لکه پردی ښځې مخ بوت دا زه ته دا پردی سړی لکه اې کدو تراځي لکه بیا زړه په دروغ باندې که پرشتیا زړه ته په خدای باور وکړه دا پرشتیا زړه په دروغ ځای خالي کوي یاد نه څنګه په ټول په یک څه شي خلاص صلات الجنازه واجب مونږ د جنازې واجب ده حضرت مونږ د جنازې کې لدی خود د وجه نه خو نه پرېږدي مونږ له جواب کو خدای انصافدار مونږ د جنازې واجب او فرض ده او دعوت قبول سنت دي نو واجب ده فرض بدعت توجه نه پر خودل کې سنت کې یو بدعت توجه نه پات دي خیر یو درس اته سم شي لیکل کې نه دي لیکل او قتل من دي خاله فإن قدر كده منو قادر على المنع منعهم منع وكي على كده كار مكوي ته ولې ما له تصویرونه خبره بند که بند که بند که بند د خدای پاک احسان څو پر جناس کوم الکه هغه بند نور څو راوت د خدای خبره دې سمې نه جوړ کړی بیا نه تصویرونه اخلا شي اسمه ولا زمم داس وتناس بیا د نس اخره دې ما غلق فإن قدر المدعو على المنع منعه وإن لم يقدر يصبر بیا صبر کوه کینه مریض د قزان شي خدا وهذه خدا هغه وخت عامله اذا لم يكن كثير دا مدعو مقتدا پیشوا نو د جماعت امام نو یا د خلکو مشر نو کوم مشر بیا به نه ورځي البته که د وجه نه بنجدل بیا دی ورشي پښتو پوهې کړه پوهې فإذا لم يكن مقتدا فإن كان كمقتدا ولم يقدر على منهم يخرج ولا نعوذ ولا يقعد كيني دي نه ولی انا فی ذالک بلکنستان امام صاحب کی شینم بدین شینم بدین دا دین باندې عیب لګول چې ګناه کیږي او دیندار سره د ګناه په ځای کې ناشتي داړي چې نیولي یا د نس ها کړه هم وفتح باب المعصيه على المسلمين سبحان الله استغفر الله استغفر علماء لپاره ډېر احتیاط پکار دي حرام نه ځان بچي د ګناه کارونه ځکه ته خو ګناه بولي بل خلک بل سره حلال ورته وي کافر دي کو خدای دې ډېر غرق ما او اسم الله کله ما حلال به کړي وفتح باب المعاشر المسلمين کلا ویدل د باب دروازې په مسلمانانو باندې د ملام په کلاس ډولونه چوباله ډېرم فکر استخدې دي خلک وال والمحقق عن ابي حنيفه امام ابو حنیفه چې کوم حکایت ته چې دی ورته تل او بیا څنګه او بیا څنګه هغه دا ده چې هغه هغه وخت چې کله دی امام نو جوړ شوی ها پښتون په او فی الكتاب کان قبل ان يصير مقتدا مخکې دغه نو چې امام سره مقتدا نو جوړ شوی په هغه وخت کې عام سره و ولو كان ذلك على المائده کچیر دا خبره په دسترخوان باندې وي لا ينبغي ان يقعد لا ينبغي ان يقعد مناسب نه چې کینی و ان لم يكن مقتدا اگر که امام نه وي هم ولی لقوله تعالی الله جل وعلا فرمای فلا تقعد بعد ذکرى مع القوم الظالمين مکه نه ورسته د نسیه بعد ذکرى ورسته د ریاضی دلو د نه هنه مع القوم الظالمين هذا قول ظالمان وهذا كله بعد الحضور دا خبره ټول هغه وخت چې کله تراشي او میله ګرمي میله سي ګرمي ولو علم قبل الحضور لا يحضر که په دې پوهېږي چې دا ډول عبادت نو دې نه باجري سخت به کې درد راکړي ولې لانه لم يلزم حق الدعوه لانه دې چې لم يلزم لازم نه ده په دې باندې حق د دعوت حق دعوت سره قبول یو دعوت یو دعوت حق حق دعوت سره قبول ته په تابع نه لازم نه حق دعوت ولې دعوت هغه دعوت په تابع نه قول ول لازم چې هغه سنت برابر وي ګناه نه پکې کی راغو د ګناه مجلس ته لګي بعد خلک مرسو کو دعوت را ترا کړې کلیوال دي سدي کلیوال دي دا ترکینون ډېر بیکار سي بخلاف ما اذا هجم عليه لانه قد لزمه ولم يلتزمه دعوت لاړې سم نشته ناشته اچانک دولونه پیراله درز درز درز درز پښتو پیږي او په دې وخت کې لعب او غنا او من غیر علم بذلك هنا دعا الى الوليمه نو بیا دې ګناګار لانه قد لازم دا په دې لازم سول دې التزام نه کوي چې ورته تللی ځکه ته خبر نو دې لاس ته قد لازم هو ور باندې لازم سول د بل چا طرف نه دی التزام په ځان نه کړی دی ګناه ودلت المسأله درات کی دا مسأله پر ان الملاهي كلها حرام هر هغه غافل کن چیزونه هر هغه غافل کل چیزونه چې نه د دین پایلوي پکې نه ها د دنیا پایلوي پکې دا ټول حرام دي حرام حرام حرام یا دا نفسه هر هر کار شتو پی کنه پیږي ډولونه باجی په گیم کې موبایل گیم کې موبایل کې موبایل کې گیم په موبایل کې گیم یا دنه سندري په ژغول او بغیر له ضرورت مې سجونه استول سیده هم لګي یا دنه کې کنه کې دا استول او همدا قشان ته لډو کول لډو لډو ته کسر ته طالبان دي کله کله کې ها دا ټول ناجایز حرام دي ښه کبیره ګناه ده حرام کبیره ګناه هر هغه چې دین پایلې نه دنیا هغه ته ملاهي وي غافل کن ملاهي څه معنی غافل کن چیزونه څه نه غافل کی دین او دنیا دواړه غافل ها حتی تغنی بضرب القدیم سندری دا تغنی دا اواز وباسي دا توای سندره وای بضرب القضی په وهله لکه دا حادث شي باجا د څه ګوت سپینې دي نو د څه شپېلې بانسري هله بانسري بانسري لکه قوت زور وک وقضا قول ابي حنيفه عندك شان قول هذا امام صاحب ده ابتليت زم مبتلا کړی شوم او کله چې په عربي اصطلاح کې لفظ ابتلا چې زه په دې کار باندې مبتلا کړی شوم مطلب دا کار حرام ده